بابونو باندې مشتمل ده اول باب د سورته انفال ده تر سلوختم آیات پورې او دویم باب د سورته انفال ده یو سلوختم نوالی د سورته تر اخره پورې دغه دو بابونه مې درته ویلو او بیا مې ته ویلو چې په اول باب د سورته انفال کې هغه کې دوه دعوی دي یو دعوا په اول آیات کې را قل الانفال لله والرسول دا یو دعوه ده د صورت چې غنیمتونه د الله او د رسول په اختیار کې دي او دویم چې کوم دی نو دویمه دعوا د دې صورت دا هغه په یو کم سلوي ختم آیات کې چې وقاتلوهم حتا لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله نو په صورت کې داوی چې دی غزو دي او بیا د دې دوو دعوو متعلق ما تاسو ته خبره کړې و چې په صورت کې بیا طرز داس چلیږي چې د اول دعوی د پاره علتونه وجوهات ذکر کړي نو هغه دیار لس علتونه په دې صورت کې ذکر کیږي د اول دعوی د پاره او د دویمه دعوی د پاره په صورت کې قواعد او قوانین ذکر کیږي اوله دعوه دا ده چې غنیمتونه د الله او د رسول دي نو ولی دي وجه صدا نو هغه وجه برکه ذکر کوي دیار لس او دویمه دعوه دا ده چې د الله د پاره د کفارو سره جنگ وکي په کومه طریقې او کو سبق او په جنگ کې څنګه ترتیب بموي نو د هغه د پاره قوانین ذکر کوي دیار لس نو دیار لس هغه دی او دیار لس دادی بیا نو په دې اول باب کې د تما ویلی چې اته به درته علتونه ذکر کوي وجب ذکر کوي د اول د اول دعوی او پنځه به درته ذکر کوي قوانین ذکر کوي د دویمه دعوی سره متعلق او په دویم باب کې بیا د قصه بل شانتی وي بیا بل عکس وي پاره کې برته بیا پنځه وجه ذکر کوي نو دا به دیار لسی او د دویمه داوی متعلق بیا اته قوانین ذکر کړي نو په دې طرز باندې بچلیږي دا مې ته ویلو او په صورت کې بیا نور چکم دی نو دیار لس جملې د توحید د پاره هم راغلي دي بسم الله الرحمن الرحیم یسالونک عن الانفال پختنه کوي د دې تان عن الانفال په بار د غنیمتونو کې انفال جمع د نفل دا نفل ستوي لکېږي نفل اصل کې وای زیاتی سیسته چې یو شی ستانه زیات وي نو ته نفل وای بیا دلته کې انفال غنیمتونه د انفال اطلاقات بیا محدثین او فقها او مفسرین را نقل کړی دي پنځو پنځو سيزونو ته نفل ویل کیږي یو نفل مطلق غنیمت ته هم نفل وای دویم نمبر نفل چکم دی د غنیمت پنځمې حصے ته هم نفل وای دریم نمبر د غنیمت ا هغه د کفارو په علاقه کې چې تکم شي دغه شانتي مونده کې نو هغه تم نفل وای څلورم نمبر نفل هغه هغه ته وایي چې کله امیر المؤمنین یا امیر د جهاد هغه اعلان وکړي چې چا چې کم کافر مړ کو نو د هغه نه چې کم مال واخستو نو هغه د هغه دی من قتل قتیلا فله سلبه نو هغه تم نفل وایي او پنځم نمبر نفل مالفه ته کوم دی هغه تم ویل کیږي نو دلته کې د انفال نه مراد غنیمتونه دي دلته بیا شان نزول کې خمار ته وځي شان نزول نه دوره موږ نشو بیانولې ځکه چې ګران وي بیا وخت ډیر لګيږي خو دومره خبره ده چې دلته د صحابه او اختلاف راغې د بدر د غزا نه ورستو په دې خبره کې چې غنیمتونه بد چاوي اختلاف دا سراغه چې کله په بدر کې کفار او شکست خوړل نو صحابه خدا کفار او پسې لاړل داسي ویز غلول او غنیمتونه راغون کل څه صحابه داسو چې غدل تفات شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تحفظ په خاطر باندې نورستو هغه چا چې جنگ کړو هغه وی غنیمت زمونږ حق دی او دی بل ډلې وی چې نه غنیمت خو زمونږ حق دی ځکه چې مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم حفاظت کولو یا دغه دی یا دغه سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ غو واقعه ده چې هغه وی زرالم د مارورم شهید شوی او په غنیمت کې یو توره چې کوم دنو هغه مار واخیستا نو ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته توره راوړ چې یا رسول الله دا توره مال راکړه به ما ته چې نه دا تکیدا پوه شوې دا تا حق نه دی دا زما حق نه دی دا د مجاهدینو حق دی ورستو دا آیات نازل شو نو دا غي په بارا کې نو دا دواړه مسلې په حل کیږي یو دغه مشکلات چې کوم راغلو یو دا د صاد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ هغه واقع ده نو یسالونک عن الانفال پختنه کوي د دې تانا عن الانفال په بارا د غنیمتونو کې قل ورته وای الانفال لله والرسول غنیمتونه چې دی لله د الله په اختیار کې دي ور رسول او د رسول په اختیار کې دي د رسول په اختیار کې څنګه دي بیا په اعتراض ناراضي ځکه چې دلته راځي چې غنیمتونه د الله او د رسول په اختیار کې دي او الته کې وایي چې نه غنیمتونه چې دي هغه تقسیمیږي پنځمه حصہ به دغه شانتی بیت ال دغه پنځو کسانو ته وی او دا غینه علاوه چې کوم دي دا تلو رسی او بیا په مجاهدینو کې تقسیمیږي نو بیا بعضی حضرات دا وایي چې را دا آیات منسوخ ته واغې ناسخ ته نه مونږ وایي چې دلته کې دا څه دی چې غنیمتونه د الله او د رسول په اختیار کې دي دا غوي په حکم باندې به تقسیمیږي نو بس هغه آیات چې راغی هغه د دې حکم دی هغه د دې تشریح او هغه د دې تفصیل دی او دا دعوه شوخه دا دعوه د صورت شو چې غنیمتونه د چا په اختیار کې دي غنیمتونه د الله په اختیار کې دي تقسیم به رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي بل دار د صورت دعوه شو اوس په بیا په دی باندې رستو سکی بیا به د دې وجه ذکر کوي اوس په دې میانس کې چې کوم دینو د غنیمتونو مسله پرېږدي چې دا دومره ضروری نه ده راشي فزان ځان اصلاح کوي ځان سم کین نو د هغه د پاره څه آداب بیانې فتق الله نو یریږي د الله نه تقوا او کید الله نه فتق الله فی التنازع فتنازع کی اختلاف مکوي په خپل مینس کی واصلحوا ذات بینکم او جوړو کوي په خپل مینس کی دویم دغه د ادب داده چې یو د الله نه دار د حقوق الله کی دویم نمبر په خپل مینس کې معاشرت او اصلاح جوړښت چې کوم دی راولي د مسلمانانو ترمنځ د سوي اتفاق وي دریم و اطیع الله ورسوله د الله تعالی او منی و رسوله د رسول د الله تعالی منی دا غي ته څه حکم په دې باب کې راغی هغه تسلیم کوي هغه اومنی ان کنتم مؤمنین که چرته یی تاسو مؤمنان د ایمان تقاضا ده چې سره د الله او د رسول اطاعت کوي او دا غتا بيدار شي اوس داغې نه ورستو په دې میانس کې چې قانون راځي نو د قانون نمخ کې داغې په میانس کې 15 آداب خی مؤمنانو ته 15 اصول د 15 صفات د مؤمنانو ذکر کوي چې مؤمن کې بدا صفاتونه او بیا داغه 15 صفاتو په بدل کې بیا مؤمنانو ته 15 بشارتونه او زیری ورکړي دا به تر دغه سلورم آیات پوری وي انما المؤمنون یقینا مؤمنان چې دی الذين دا کسان دي اذا ذکر الله چې کله ذکر کړی شي الله تعالی نوم د الله وجلت قلوبهم نخافت قلوبهم او یریږي زړونه د دوی د دوی زړونه وډار شي مؤمن سره هغه ډاریږي د الله تعالی د نوم سره ما تاسو ته ویلو امام مالک رحمت الله علیه له کس راغې او دا پښتنه تنه وکړه وی چې الله تعالی په عرش باندې استوا څنګه کړی دا نو پاغه خواله رااله دا الله د نوم اغستو سره او داغه د ذات د تذکری سره دغه شانتی ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها چې وا هغه ته او کس راغی وی الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج په شپه باندې الله لیدل او کینو لیدل نو ام المؤمنین باندې داسې رپیدل غوندې پرالل او ورته وی ته دومره نه یریږي د الله نه چې د الله نوم اخلي او دغه شان چې بس پاسانه باندې تا دا سوال وکړو لیکن زمون حالت خدا سے نه دی کنه وجلت قلوبهم او یریږي زړونه داغوي اوس په دې دا کې وی چې زړونه وډار شي ورپیږي او په صورت رعد کې براشي چې علا بذکر الله تطمئن القلوب چې په ذکر د الله باندې خزړونه مطمئن کیږي الته کوئی اطمینان راځي دلته وای ډار راځي نو ګوره د الله تعالی نوم یو خدا را چې په دوا قسمه ده په دوا اندازه ذکر کیږي کله د عذاب او د تکلیف ته پاره نو بیا هغه وخت سړی وډار شي کله بشارتونه جنتونه او د زیری په دوران کې بیا سړی مطمئن شي یو معنی دا ده دویم معنی دا ده چې ال تکي اول سړی و ډار شي بیا اطمینان راشي دا څه ډار نه دی لکه څوک چې د چا دشمن وي خدا ته ډار دی چې دوستی ده امینه ده خو بیا هغه رو بشتا نو بیا اطمینان هم وسره او ډار هم پکې وي ښا الا وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته کله چې ولسته شي په دې مؤمنانو باندې آیاتونه د الله تعالی نو زادتهم ایمانا زیاد کیدا آیاتونه هم دې مؤمنانو لره ایمانن ایمان مؤمنانو له ایمان زیاتای پاره کې قوت راځي پاره کې تا دغه کوم دنو ترقی راځي په ایمان قران کریم کې دا یو کمال لري چې دا ایمان د سړی دا کوي ما تاسو ته بل ورځ د نشاپوری قول ویلو نشاپوری او غټ مفسر تیر شوی دی هغه وایي څوک چې قران وایي قران زده کوي د د په عقیده کې به ګډوډي ناراضي ښا ایمان به مضبوطی تکړه به قوي به په دې انداز باندې نو زادتهم ایمانا زیاتی کی دوی لره ایمان نور د ایمان ورله زیات کی رڼا په ایمان کې زیات شي بیا خو په دې ځای کې مسلې دي چې ایمان کې زیادت راځي او کنه راځي نو پاره کې دوره نزاع لفظي غونته کړه د محدثین او د فقهاو دواړه وایي چې په ایمان کې په یو انداز زیاتواله او کمواله مرادي او په یو انداز باندې ناراضي پوښوي هغه ایمان دغه چې کوم دی مطلق چې کوم دی پای کې پاغه نفس ایمان کې ناراضي او پاغه نور د ایمان کې پاغه ایمان کامل کې پاغه کې زیاتواله راضي بس دا دوره خبره نه ده وعلى ربهم يتوکلون او بل صفت د مؤمنانو دا ده چې وعلى ربهم پر خپل باندې يتوکلون ځان سپاري ګوره مؤمن سړی چې وي نو د اعتماد په پچا باندې وي د د اعتماد چې کوم دنه هغه په الله تعالی باندې وي توکل ستوي الوثوق بموعود الله تعالی دا الله تعالی په وعدو باندې اعتماد لرل دې ته توکل ویل کیږي نو دریم صفت په مؤمن داوی سلورم صفت سره الذين يقيمون الصلاه دا مؤمنان غ خلق دي چې پابندي د مونږ کوي دا چې پابندي کوي يؤدونها ادا کوي بفرائضها وسننها وارکانها وآدابها وشرائعها دا ټول علما لیکلي دي دا غي د فرایض او دا غي د مستحبات او دا غي د سنت او د سننو او دا رنګ د غي د شرایع او دا غي د ارکان د ټول خیال ساتي نو دغه ته سوي دغه ته مؤمن وای ښا و مم ما رزقناهم ينفقون او بل صفت د مؤمن دا ده و مم ما رزقناهم او دا غنه چې مونږ ورکړي دي دوی ته بعض دا غنه چې مونږ ته ورکړي دي ينفقون دوی خرچه کوي نو دا تر دې پوری 15 صفات چې د مؤمنانو درې صفات د مؤمنانو هغه د زړه سره تعلق ساتي یو څه چې دی یو د دغه د الله تعالی د نوم نویرا دویم نمبر چې کوم دی د قران سره د ایمان زیادت او دریم نمبر پر توکل او یو صفت چې کوم دی هغه بدنی دی یقیمون الصلاه پابندی د موس کول دای بدنی صفت دی و مما رزقناهم ينفقون دای مالی عبادت دی نو پنځه امور د مؤمنانو کې خو په کامله درجه باندې او دا د مجاهدینو صفات دي اوس ورور تاسو مجاهدین ګورئ چې دا صفات پکې وي خدا کامل مجاهد دی قانون مجاهد خو دی خدا چې کمزوري پکې شتره پکار دا چې سړی د سورته انفال په دې دوو آیاتونو باندې د مجاهدینو اصلاح کی مجاهدین ورونو ته د دې آیاتونو صحیح ترغیب ورکي حسن بصری نه چا پښتنه وکړه وې ته مؤمن یو کنه هغه ورته وی ک په دې معنی سره وای چې ایمان دی راوړل دی کنه دی راوړل وی او مؤمن ما خو کته وای چې د سورته انفال مؤمنی نو بیا راته کیسه ګرانه ده د سورته انفال مؤمن داري ښا اولایک هم المؤمنون حقا اولایک دغه کسان چې دي د دغه صفات والا کسان هم المؤمنون دغه کسان مؤمنان دي حقا یقینا پوښوي دا یقیني مؤمنان دي چې دا صفات پچا کې په صحیح طریقه موجودو نو دا بدني لحاظ سره د الله تابعدار مالی لحاظ سره د الله تابعدار قلبی لحاظ سره د الله تابعدار نو دا صحیح مؤمن دی رښتونه مؤمن دی او دا بر دې صورت په اخر کې مراشي والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل الله والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا خوښ نو التبم راشي چې مؤمنان مهاجرین مجاهدین انصار دا سری دا حقیقی مؤمنان دي دا یقینی مؤمنان دي دا سوق دا صحابه په حقیقت او هغه وخت کې د دې اول خطاب صحابه نو یقینی مؤمنان صحابه دي ښا نن خلک د صحابه په شان کې ګستاخی کوي صحابه ته کافر وای نو دا ډیر بدبخت سړی به چې الله وی اولایک هم المؤمنون حقا او دې بداغی په شان کې دا کوي لهم درجات نو دا یو یو بشارت ورته دا چې یقینی ایمان بشارت ورته ورکو دویم لهم درجات خاص د دوی لپاره درجات ډیر درجی دي عند ربهم پنځ درب خپل باندې در رب په دربار کې د دوی لوی مرتبه دي دای دویم بشارت شو دویم زیر شو دریم دار و مغفرتون او دی لپاره مغفرت دی بخنه دا سلورم دار و رزقن او دی لپاره رزقم دی کریم عزتمن رزق دی څنګه عزتمن رزق دی دغه وای نصفی وای په مدارک کې وای صافن عن قد الاکتساب و خوف الحساب دا ته رزق دی چې د ستړی کېدو نه ستړی ځان په نستړی کې او دغه شان چې کوم دی نو د دین هم نه ډاریږي چې بیا به را سره حساب کوي په جنت کې بیا حسابونه نشته دی نو پنځه صفات او پنځه بشارتونه مؤمنانو ته ورکړل دا په دې مینس کې چې د قانون ته ځان تیار کوي مؤمن خو به داسې سړی وي چې د الله حکم راغی بس وي آمنا وسلمنا ما منل او بس تسلیم کړی مې دی نو دا صفات په کې موجودی په مؤمنانو کې اوس دا غینه پس در تماوی اوله دعوه را واخلی قل الانفال لله والرسول غنیمتونه د الله دی او غنیمتونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اختیار باندې به تقسیمیږي نو د دغه دعوی د پارمات تاسو وی دیار لس وجب ذکر کوي اتب په دې باب کې اوله وجدادا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق دا اوله وجره چې دا بیانې اوس دلته کې دا کما سره په دې کاف کې دا بیا مونږه مفتی صاحب دی شفیق مفتی صاحب دی وخت کې د سورته انفال سورته توبه تفصیلی درس کړو نو هغه بیا کافی وخت دوه دوه نیو میاشتې هم کړو یو نیو میاشت ته دوه میاشتې خو دغه شانته هم کړو هغه کې بیا مونږه دا پوره تفصیلات ویلې دي هغه بیا دا یو یو آیات باندې پوره بحث ته خو ساغه نه کیږي دا کاف چې په دې کې بیا پورا بحث دی د بحر محیط کې ابو حیان لوی مفسر دی او آلوسی په تفسیر روح المانی کې په دې کاف کې اتلس وجه ذکر کړی دی خو مونږه نه ذکر کوو بس ما تاسو ته ویلو کله کاف تعلیلی راضی کله هغه مخیری ترجیح دی لور کړه چې دا کاف تعلیلی دی نو کاف تعلیلی چې شنو وجه بیانې علت بیانې ولی غنیمتونه د الله دی زکا چې ته الله او باسلې د کورنا ته جهاد ته میدان ته الله تعالی بوتلې د مؤمنانو خوخه نه و دغه قافلې سره دغه دغه سره د جګړې د لخر سره د جګړې خو لیکن الله تعالی تاسو ال تبوتلې نو چې الله بوتلې دا جنگ د الله تعالی په اختیار د الله په حکم باندې شوی دی لہذا غنیمتونه هم د الله په اختیار باندې دي کما اخرجک د دې وجنه چې وباسلو تعالی را ربک رب ستا من بیتکا د کورستانا بالحق بالحق نو په حق سره سمانه ده ها نو بالحق دلته معنا کړی دا بنیت الجهاد پنیت د جهاد باندې ته د کورنا الله تعالی بهر کړ او تلاړي و ان فریقا او یقینا یوډل من المؤمنین د مؤمنانو لکارهون خامخابت غنون کیو ها بد غنون کیو دی وتو لرا ولی وتل مومنان صحابه په دی باندې بد غنل په جهاد باندې نه صحابه او داشه چیرې مونږه د لخر سره مخامخ شو دای نه خوخولا او دغه سره چې په قافلې سره مقابله وکړو خو د لخر مقابله نه خوخولا یا دا چې دي ته وی کراهت طبيعي په طبيعت کې په سړي باندې بوج راځي کنه جنگ ته سړی وی نو خلک وای وای د جنگ صحیح کیسه خوان کوي خو میداني تریخي نو دا څه د خامخا په سړی باندې انسانان وغیم نو طبعا راغله دا نه چې نه هغه دا بد ګڼلو یجادلونک فی الحق بحث کول تا سره جګړه کول بحث کول یو بحثونک بحث کول تا سره فی الحق په حق جهاد کې بعد ما تبینا پس داغینه چراغ کارا شوی دوی ته څه شی وته راکاره شوی حکم الله حکم د الله تعالی چې الله وایي چې ورشي د دې دغه سره لخر سره وجنګيږي یا بعد ما تبین لهم پس دا غینه چې دوی تخکاره شوی څه شی د الله تعالی هغه فیصله چې نبی صلی الله علیه وسلم ته الله په دې جنگ کې فتح ورکړي دا ورته الله تعالی ښکارا کړو نو دوی څه کولو دوی بحث کولو کانما یساقون الی الموت داسې بد غنلو لکه چې دوی بوتل شي مرګ ته وهم ينظرون او په داسې حال کې چې دوی دې مرګ ته ګوري یعنی مخامخ مرګ ته یو سړی وربوزي نو داسې مشکلات او داسې تکلیف ورته وو په دغه حالت کې نو دوی کې سو مقصد داو چې ګورا میدان د جهاد تماته بوتلې د دې مؤمنانو د دې صحابه خو دغه طرف ته دورا دغه نو رغبت نو ما بوتل نو لہذا غنیمتونه بل چا په اختیار وی زما په اختیار باندې به دویمه وجه ذکر کوي و اذ یعدکم الله بیا نور دې دا کې د بدر واقعا علما ذکر کوي هغه چې کله بیا تفصیلی وخت سره ذکر کې خو دې وخت نه ذکر کیږي دویمه وجه دویم علت الانفال لله ابو سروایخه غنیمتونه د الله په اختیار کې دی ولی و اذ یعدکم الله زکا یعد په هغه وخت کې چې وعده کوله تاسو سره تاسو سره الله تعالی احدث طائفتین د یو د دوه ډلونه دوه ډلې سوي یو دغه قافله د ابو سفیان وا چې د شام نه را روانه وا او مکی ته تلله او دویمه ډله چې کومه ده نو هغه سوا هغه لخر د ابو جهل د دوو کې به الله دې د تاسو له یو در کوم ها یو به در له در کومه نو دا وعده تاسو سره الله کړی وا ګوره د الله په وعده د الله په نصرت دا کار شوی دی نو غنیمتونه د چا په اختیار کې وي د الله په اختیار کې انها لکم چې یقینا دغه دوه ډلو کې بدایي وستا سود پاروي وتودون او تاسو خو خولا ان غیر ذات الشوکتی چې دغه چې یقینا دغه بے طاقت ډلا بے طاقت سوا هغه قافله د ابو سفیان وا مؤمنانو دا خیال چې را موږ جګړه دا غي سره راځي نو خاله ځکه مؤمنان کم په تعداد کې درې سوا او دیار دسو لخر ډیر مضبوطو هغه چې کوم دنو هغه زر کسانو او ټول مجاهد او مسلحو مسلمانانو سره اوزار او وسایل هغه کم نو په دې وجه باندې دوی دا خپل تكون لكم ويريد الله اراده لري اراده لري الله تعالی الله پاک ولید دی دغه سره جګړه راوستره لخر سره داغه علت او وجره ذکر کوي چې الله وای چې ما د لخر سره تاسو مقابله ذکر راوستا ويريد الله اراده لري الله تعالی ان يحق الحق چې ثابت کی حق او ان يظهر الحق چې غالب کی حق او بکلماته فکلمو د مدد خپل سره بکلماته بمواعيده ا بمواعيده النصر پم وعدو د نصرت خپل سره دا وي په دې خپل وعدو سره کوم دی الله تعالی دغه کوي مدد کوي ويقطع دابر الكافرين او کټ کی جړه د کافرانو د کافرانو بنیاد وزي جړه کټ شي چې هغه ختم شي الله وي ما دا غوښتل د دې وجنه ما وی چې رستا سو جګړه د لخر سره وشي نو چې درې سوا او دیار لس پزرو کسانو مجهز او مسلح باندې غالب شي نو پته به ولګي چې ولکه دا حق زکا دا کم کسان په ډیرو کسانو غالب شو په کم وسایل په کم اسباب لک کسان په هغه ډیرو اسباب والا باندې غالب شو نو دا پته ولګيږي ليحق الحق ويبطل الباطل وس الله تعالی دا دا ليحق الحق چې په دویم ځل لاغه دا اوس وجه او علت بیانې د یقطع دابر الکافرین لپاره چې د کافرانو دا جړه او بنیاد الله ولي وباسي ولي ختمي الله وې د دې لپاره ليحق الحق دې لپاره چې ثابت کی حق دې لپاره چې ظاهر کی حق او يبطل الباطل او ختم کی لری کی باطل باطل لری کی ولو کرح المجرمون اگر که بد غني مجرمان د حق غالب کېدل او د باطل ختمېدل دا مجرمان خلق بد غني خو لیکن الله وې دې غالب کوم دا دویمه وجه ذکر کړه چې ګورا دا په غټه طائفه باندې چې غالب کړی دا ما غالب کړی ما دغه ځای ته بوتله او استاد جګړه مې داغه سره شروع کړه او ما د الله بیا فتح در کړه نو الانفال لله غنیمتونه په اختیار د الله تعالی کې دی دا دویمه وجه ذکر شو دریمه وجه تاسو مدد د چانه غوښتو د الله نه مدد نو غوښته د الله مدد هم غوښتو نو چې تاسو په جنگ کې د الله نه مدد غوښتو نو معلومه ده چې تاسو الله ته محتاج وي نو الله ته چې محتاج غنیمتونه هم د الله تعالی په امر تقسیم کوي کنه استغیثونا په وخت کې تاسو مدد غوښتلو استغاثه طلب الغوث زستاسو مدد کوم الله تعالی درته وی نو دا وګوره مدد تاسو د الله نه غوښته دی اوس چې مدد مو د الله نه غوښتنو غنیمتونو اختیار او د غنیمتونو تقسیم هم الله ته پرې دی فس ها وما جعله الله الا بشرا دا جواب د سوال دی سوال دارا دی چې الله تعالی چې مدد د الله د طرف نه دی نو بیا فرشتي ول را لګلی بغیر د فرشتونه الله تعالی مدد نشو کوله نو جواب کوي چې نه و ما جعله الله نور نو ګرځولي الله تعالی دارا لګل د فرشتو الا بشرا مگر زیره یو دا صرف د زیری د پاره ول تطمئن به قلوبکم او دې د پاره چې مطمئن شي په غیبان زړه نستاسو انسان دات یو طبیعت ته چې څوک وسره لګ ډیر یو ځای شي دا زړه مطمئن شي الله وای دا مې د دې لپاره را لګړیو ومن نصر الا من عند الله او نه دې مدد مدد مدد نه دلته کې ماته سره نصر معنی کړی وی پاول د بقره کې الته به مې ته معنی کولې یو یو لفظ قران کې مې تراړول دلته د نصرت نه مراد غلبه ده و من نصر نه ده غلبه الا من عند الله مگر طرف د الله تعالی نه ده ان الله عزیز حکیم یقینا الله تعالی زور ور دی او حکمتونو والا دی نو دا مدد د پم پم ومن نصر دلته کې هغه مستثنا منه چې دا هغه محذوف را ومن نصر موقوفا بنزول الملائکه او نه د مدد موقوف په نزول د ملائکه باندې الا من عند الله مگر طرف د الله نه دی غلبه په دې نه د موقوفه البته فرشتي راغلي وي او دا خبره چې مطلب جنگ کړه او رست راضی اذ یغشیکم النعاس اے پنځمه وجه وګوره پنځمه وجه الله تعالی وای مد غنیمتونه زما دي زما په اختیار کې دي ولی زکا چې په صح حالت کې په خاص انداز باندې مدد تاسو چا کړو ما کړو هغه څنګه وغداو اذ یغشیکم النعاس په وخت چې پټول تاسو لرا النعاس پر کالی پر کالی می تاسو ته ویلې ونه مالا تاسو په لهجه کې غټه کې ناراضي صحیح شو خدا غده چې د غلط خوب راشي سړی دا پیغه دا غونتی وای کنه هغه ته وای امانتن للامن د پاره د امن یو امانه دا یو امن دی امن هغه ته وای چې دا خطر بالکل ټل گیا خطر ختم شو او امانه هغه ته وای چې اسباب د خطرې خو موجود دي خو لیکن د ستا د زړه نه ډار ختم شو نو هغه ته امانه وای و ينزل علیکم من السماء او راوی ورو پتا سو باندې من السماء د طرف د بار طرف نه ما ان اوبو او بل باندې الله پاک تر باندې باران را ورولو دا وګوره دا مدد می تاسو کړو پاغه ځای کې نو چې مددونه ما کړی دي نو بیا غنیمتونه هم زما په اختیار لیطهرکم دې د پاره چې پاک کی الله تعالی تاسو به په دغه اوبو باندې صحابه کرام چې کم طرف تلاړل الته وبن نبی صحیح شو کنه هغه عدوه الدنیا او عدوه القصوا هغه برست راځي بیا درته وېما الله تعالی باران وکړو دغه باران سره دوی ځانونه پاک کړ کپچا څوک په جنابت کې هغه غسل وکړو کچا مطلب دار او دس نو نو هغه یو دس وکړو ويذهب عنکم او لری کې تاسو نه رجز الشیطانی وسوسه رجز شیطان پلیتی دی شیطان لغوی معنی خدا دا خو رجز شیطان ندی دا که مراد وسوسه دی شیطان دا شیطان ورته دا وسوسه واچولا چې وګوره تاسو په حق نه یی ابو جهل په حق دی هغه په داسې طرف کې واقع دی چلته وبدی او تاسو ته وګوره نو بشتا زایمم خراب دی او دا دی دا کې بسنګ تاسو جنگ کوي نو الله تعالی چې باران وکړو نو یو فغزمه کندیره نرمه واغره سخت شو نو پاغي باندې د دوی قدمونه راټینګ شو دویم نمبر هغه اوبو ته حاصل شوي نو پاره وجه سره د دوی هغه شیطانی وسوسه ختمه کړه چې کوم زړه کې راتله وليربط على قلوبكم او دې لپاره چې کلکواله راوړي الله تعالی په زړونو ستاسو باندې ستاسو زړونه مضبوط شي علامات د نصرت او د مدد د معلوم شي نو بیا سره وي بس د الله مدد سره زړه کې بهادری پیدا شي ويثبت به الاقدام او کلک کې پدی په دې باران سره الاقدام قدمونه ستاسو په میدان کې دای دا باران فائدې ورته وی پنځه فائدې ورته سکړې هغه ورته ذکر کړې چې اسلور فائدې چې په دې باران کې دا فائدې وی ښا نو دای ورته ذکر کړې دغه کې دغه وجه ذکر شو او شپږمه وجه ذکر کړي شپږم وجه الله وی الانفال لله غنیمتونه په اختیار د الله تعالی کې دی ولی وجه دا دا اذ یوحی ربک ګور ما درته ملائک را لګیو نو ملائکو جنگ کړي دي لہذا دغه ملائک ما را لګیو غنیمتونه دې هم دما په اختیار باندې وی اذ یوحی ربک یا کا پاغه وخت چې وحی وکړه رب تا ال الملائکه ملائکه تا انی معکم وی زستاسو سره ما بعض وای نه دا خطاب چره دا ملائکه ته دی خو دواړه کیږي فضربوا فوق الاعناق نو وهي پور ته د سټونو نا وضربوا منهم كل بنان او وهي د دینا كل بنان هر یو بند غتو صحیح شو دا دواړه دغه ویل فضربوا فوق الاعناق عنق خسټ سوی صحیح شو نو مطلب سره چې د سټ نه بره وهي نو بعض وختونو کې فوق راشي خو مراد تداوی چې په دې په دغه ځای وها صحیح شو کنه په دغه ځای وها لکه مخکې صورت نساء کې مې تویل او فوق اثنتین کې هغه ذکر راغلی یا دغه شان ته سره وي ما د نامه د پاسه لاسې کې دي کنه نو دغه نامه نه بر نه د نامه د پاسه نو دغه شان ته فوق الاعناق په دې سټه وهي او یا دا د بعض وای ابن کثیر وای فضربوا فوق الاعناق اضربوا منهم الهوام د دوی دا سرونه دا کپارای سره شا طرف ته دای وهی په دې باندې وهی چې دا کفر مات شي نو دغه تنه مراد دي صحیح شو دا وضربو منهم کل بنان او وهی د دوی نه هر یو بند ګوتو د ګوتو بندونه ته ولي وهی ځکه پاغي باندې تورنی ولي وی یا بلزان نه دفاع کوي نو دې ځای کې به مسلمان دا سوچو کی چې یاره دا ګوتې کټ کول غوږ کټ کول پوزه کټ کول دا خو سدي دا خو مسله ده کنه د دینه خو من راغلی دا نو دی به کې دې شي په دې دا کې بیا گزار نه کوي نو الله وای نه گزار کوا ځکه چې دې لا تانی ولې نه دی هغه د نیولو نه پس دې بیا به نه وای ابن کثیر دې دا کې وای اضرب منه الوجه والعين والانف پوښوي او ورمه بشهاب من النار پوښوي دا مخ دی وها سترګه دی والے شي وخت دی والے شي فوزه دی والے شي وهای او د اور په لمبه باندې مشته شي مطلب خو لیکن اذا اخذته چې کله تاراونی ولو گرفتار دی کو نو حرم ذالک كله علیک بیا در باندې دا ټول حرام چې صرف یا به قتل کې یا به فدیه اخلي خو بیا ته وقت په دات نشه کټ کوله ځکه بیا دا مسلک راځي ذالک بانهم شاق الله ورسوله ذالک العذاب دا سزا الله تعالی دی کافر ته ولي ورکي الله وې دې وجدادا اوس مؤمنانو ته وای ها چې مؤمنانو تاسو دا سزاګانې ولې ورکوي وای ذالکم فذوقوه ذالکم فذو دا کافر نه دا غاول مؤمنانو ته دا دویم کافر ته دی ذالکم دا عذاب کې دی فذوقوه کافر ته وای دا عذاب اوسه کوي وان للکافرین او یقینا د پاره د کافرانو عذاب النار عذاب د اور د اخرت کې په دنیا کې دغه د جنگ عذاب وسکي په آخرت کې بیا د اور عذاب دی دا دوه قسمه عذابونه شو دا ورته تر دې پوری پنځه علتونه پنځه وجه د خبره بیان کې چې او الانفال لله غنیمتونه په اختیار د چا کې دي د الله کې دي وتقسیمها مفوض الى الرسول او تقسیم دا غي سپارل شوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تر دې پورې چې راشي اوس د دې ځای نه پس ما تاسو ته په صورت کې خداوی دو دي کنه نو دویمه دعوا وقاتلوهم حتا لا تكون فتنه راځي ها چې جنگ وسره کوي جنگ به په کومه طریقه کو نو د هغه لپاره به قوانین ذکر کوي په دې صورت کې دیار لس هغه قوانین نه پنځه قوانین په دې باب کې ذکر کیږي اول قانون کې داري بیا دا کفار چې کله په اجتماعي شکل راشي نو یو یو مضبوطه لخر چې جوړ شي کنه په یو ځای چې ګرځي دا فوجان ته پریټ کوي نو هغه داسې لکه په یو یو وخت چې وچتیږي او کته کیږي نو هغه دې هغه ته زخف وای ته به وای ک بالکل سړی پکې تلې نشي کنه هغه جم ګټه ډیر زیات شي نو هغه ته زکه زخف وای فلا تولوهم الادبار نو ما اړوي تاسو دوی طرف ته شاګانی شاکوي ورته ما څه مطلب فلا تفروا تحت ما ها فلا تنهزموا شکست خورده کیږي ما خوښ وي خو لیکن هغه تکه داس استعمال کو چې تا ته شرم درشي چې او د دشمن ته شاکو ما نو فلا تولوهم الادبار زکه دا تکه داسي وي ښا چې دشمن ته مشا کوا و من يولهم يوم اذن دبره هغه څوک چې تاو کی يوم اذن په دغه ورځ کې دبره شاخ فلا الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه دا دو دغه سری دا دو دا استثناء دا په مینس کې دا دا تاسو پریک دی او راشي دا بل ټکی ولګوي و من یولهم یوم اذن دبره هغه څوک چې په دغه ورځ کې د جنگ په ورځ کې شاته او کی نو فقد باء بغضب من الله نو یقینا دې اخته شو گرفتار شو بغضب من الله په لوی غضب د الله باندې و مأواه جهنم او زائد د جهنم دې و بئس المصير او بد زائد ګرځېدو دې دا جهنم دا خدا شو چې څوک شاته او کیدا وي اوس په میانس کې راته یو دوه صورتونه خی استثنایی چې نه دا شابه چاته او کړی وي څوک به تختیدلې وي خو لیکن هغه بداسي وي الا متحرفا لقتال مگر هغه به طرف تکیدون کې وي د پاره د جنگ حرف طرف ته وای متحرفا طرف ته کیدون کې د پاره د جنگ جنگ ته یو طرف ته دی وای ودرېګا دوته دی خوا کېګما ندلا د دمغه ته خرامن دی وای چې د پس راشي کنه بیا کارو کې کنه خپل کمین نیولې نو دغه شو او متحیزا یا زای نیون کې وی الا فئتن هغه ډلې تا د مؤمنانو د ډلې نه ډیر بهر وته نو دی وای چې دی لکه خو سیوازي ګیر شوی راشه غډلې ته ځان وتښتوا نو ال ترا منډه کی دا غي دا بیا حمله چې کوم دل په غاڼه باندې وکي نو دغه دوه کسانو باندې الله غضب نشته وي خو کڅوک د تیخ ته پنیت باندې شاکی او اتختی نو د الله په غضب گرفتار دی یو بل چې کوم دل واه جهنم زائد اوسیدو زائد او واپس کیدو د جهنم دی ایوا وای هغه ځای چې سړی وته پناه حاصلې نو الله وای ته پناه حاصلې ته وای چې د مرګ نو تختم از بچ شو ما پناه می حاصل کړه خو پناه دې کم ځای ته یوړه جهنم ته دی یوړه دوزخ ته لاړې په دې پناه باندې و بئس المصير او بد ځای د ګرځېدو د جهنم شپږم علت وجه بیانې اوس بیا کله به اغي داوی ترازی کله به دې داوی ته دا چل بکوي په سورکان پال کې دا ترتیب شته هغه اول دعوی ته اوس بیا لاړ شي الانفال لله غنیمتنا په اختیار د الله تعالی کې دی ولی زکه الله وی وو دا وجلم تاسو نه دی پوهچ دا ما وجلی دی دا وشتلم تاسو نه دی دا ما وشتلی فلم تقتلوهم نو نه دی وجلی تاسو دا کافران ولکن الله قتلهم لیکن الله تعالی قتل کړی دوی تاسو خو توره خوځولې ده ټیک ده خو لیکن د دې توري باندې دا اثر مرتب کول او دا کافر په لوجل دا خو زما کار دی دا خو زما په اختیار دی بل وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما وما رمیت او تا وشتل نکول دا نبی صلی الله علیه وسلم ته خطاب دی تا وشتل نکول اذ رمیت کله چې تا وشتل کول ولکن الله رما لیکن الله تعالی وشتل کړل اے دا سمانه شو چې ما تا وشتل نه کول او کول دی او بیا وی الله کړی دی نو دا خو دواړه خبره چې یو بل سره تضاد غونتران نه چې تا وشتل نه دی کړی تا چې کوم وخت کې ریکاول نو دا خو کړی نه د دې مطلب دا دی ما را مې ته بعد معنی کوي تا وشتل ندی کړي تا ندی رسولي دغه شګي د کافرانو د سترګو ته نبی صلی الله علیه وسلم شګي راپور تکړي او دای ویل شاهت الوجو او هغه شګي ورويشتي چې ورويشتي هغه د کافرانو د هر یو سترګو ته لاړې ها سامان سوګیسو بس هر طریق په سترګې مخلي الله تعالی وی دا رسول تا ندی کړي دا ما کړی دي وشتل بتا کړي نو دې ته وای کتا مختصر المانی ویلي کوم طالبانو ملګرو درکې نو هغه ابتدا د فعل او انتها د فعل هغه نو ابتدا د فعل خو تا کړی دا خو انتها د فعل چې دا فعل اخیری کې کړه چاره د الله تعالی کړی دی نو ما رمیتا تا وشتل نه دی کړی انتها ان اذ رمیتا کله چې تا وشتل کول ابتداء تر دی باندې وشتل خو تک تدا وشتل خو تا وکړ خو ال تر رسول د کافر د هر کافر سترګو تا نو دا تا نه دی کړی ولكن الله رما لیکن الله تعالی دغه وشتل کړی دی دغه وشتل د الله تعالی په اختیار کې دی ها ما رمیتا اذ رمیتا گفت حق کار ما برکاری تو اندر سبق دغه مولانا روم دغه وای کنه چې تا ما رمیتا اذ رمیتا تا وشتل نه کول کله چې تا وشتل کول دا چاوی گفت حق الله دا خبر وکړه کار ما برکاری تو اندر سبق تا کار باندې ما کار تو هغه وړاندې وليبلي المؤمنين دا کار الله تعالی ولی وکړو چې دا کافر سترګو ته دا لغه وکړل وی فعل الله ذالک دا کار الله وکړو لمصالح دا پاره د ډیرو فائدو ولی یبلی المؤمنین او دې د پاره چې انعام کی په مؤمنانو باندې منه د خپل طرف نه بلا ان حسنا انعام خيستا خيستا انعام د فرق چې کوم دنو هغه پکې هغه پکې الله پاک راوستو ان الله سميع عليم یقینا الله تعالی اوریدونکو پوهه دی ذالکم دا کار چې دی دا کار تاسو ته ویم وان الله دا کار الله وی ما وکو زکه وان الله موهن کید الکافرین چې یقینا الله تعالی کمزور کون کې د چل د کافرانو دی الله وی د کفارو چلونه تدبیرونه دا د کمزوري کومه دا ماته اختیار دی اوس تر دې پورې دا شپږ علتونه چې ورته ذکر کړل چې الانفال لله دا شګه ما رسولې وی ګورئ نو چې ما رسولې وی شکست ټول زما په وجه شوی دی لہذا غنیمتونه به چاوي غنیمتونه به الله په اختیار وي تقسیموي به په هغه طریقه چې الله درته وایي خائن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح دا اوس زجر دی تخویف دی او ورپس وسره بشارت هم پکې دی دا مؤمنانو ته بعد وی خطاب دی ا نو چې څوک وي مؤمنانو ته خطاب دی غي په آیات کې تقسیمنی آیات ټکړې کوي وای اولې ته چې دا دا مؤمنانو ته خطاب دی او دوی مې صلاحات بیا کافرانو ته خطاب دي تاسو ته وګورئ ان تستفتحو کو چرته تاسو فتح غوښتل اے مؤمنانو فقد جاءکم الفتح یقینا تاسو فتح رالا دا خطاب مؤمنانو ته شو و ان تنتهو که تاسو من شوي دا اوس کافر وته وای د کفر نه او د جنگ د مؤمنانو نه فهو خیر لکم نو دا به بهتر وی تاسو لرا و ان تعودو ک تاسو واپس شوي جنگ د مؤمنانو ته نو نعود مون به واپس شو مدد د نبی صلی الله علیه وسلم ته داغه مدد به دوباره وکړو ولن تغنی عنکم او لری باندې کې د تاسو نه فئتکم دل تاسو شیئا مصیبت ولو کثرت اگر کدا دل تاسو ډیر وی وان الله مع المؤمنین او یقینا الله تعالی سره د مؤمنانو نه په مدد سره دا خو په دې طرز باندې ما تاسو ته آیات کې تختی وکړه یا مکه ودا ټول خطاب کافر وته دي کافرم دعاګانې کولی نو الله وی ته وی ابو جهل چې راتلو د کعبه غلاف یونی ولو وی اللهم انصر احد الفئتين یا الله په موږ دوه ډلو کې چې کم ډیر په هدایت وی دا غي مدد وکي هغه خدان ته ډیر په هدایت وی الله او ته خطا فتح غوښتا ان تستفتحون کتا ته فتح غوښتلا نو فقد جاءکم الفتح نو یقینا فتح رالا جدائی رالا خکارش و خبر حق معلوم شو چې حق دغه دی و ان تنتهو او کتا سو من شوی د دې کفر نه د دې جنگ دکا مؤمنانو نه فهو خیر لکم نو دا بس تاسو د پاره بهتر وی و ان تعودو کتا سو واپس شوی جنگ د مؤمنانو ته نو نعود مونږ به واپس شو مدد د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ولن تغنی عنکم او هرگز به دفع نکی د تاسو نه فیات کوم دل تاسو شی ان شی د مصیبت نه ولو کثرت اگر کدا ډیر ډیر وی وان الله مع المؤمنین او یقینا الله تعالی سره د مؤمنانو نه په مدد سره یا ایها الذین آمنو اطیعوا الله ورسوله دویم قانون جنگ خو کې یارا خود جنگ د پاره بس قوانین وی کنه دوی می دعوی سره لګي قاتلوهم حتا لا تکون فتنه څنګه جنگ بکو دا قانون واورا یا ایها الذین آمنو ای مومنان اطیعوا الله ورسوله خبر منی د الله او د رسول داغو د الله او د رسول حکم منی چې هغه در کوئی په دې طریقه به جنگ کې پاغي طریقه به جنگ کې دا نه زمونږ طالبانو کوم کله کله یو نیم راپاتې ډیر چاپونه غونې جوړ شي هغه ته وای وای الکه یو شریعت ته ایو عسکریت ته نه عسکریت چې د شریعت نه جدا کو چنګیزی شو بیا خو ظلم شو عسکریت په د شریعت مطابق چلیږي بالکل داغه د اصول نه به اخوا دی خوانه کې الله او رسول اومه نه داغه احکامات تسلیم کوي په جنگ کې ولا تولوا عنه او مخ ماړوي داغه نه وانتم تسمعون په حال په داسې حال کې چې تاسو اوریدونکو د حکم د الله او رسول د الله ولا تکونو کلذینا اوس د توي وو د ځان نه د منافقانو صفاتونه وباسا د منافقانو صفات په درته مدد دې نه کیږي بیا ولا تکونو مکیږي کلذین پشان دا کسانو قالو چې وای سمعنا مونږ واوریدل یعنی مونږ حکم د الله قبول کو سمعا کله معنی د قبله سر راضی قبول مکو حکم د الله وهم لا يسمعون او حال دا دې چې دوی نه قبل حکم د الله تعالی دا غي غوند منافق غوند نشي بیا به کار خرابي ان شر الدواب یقینا بدترین د زنده سرونه عند الله تنز د الله تعالی باندې اسم البکم اغړون دې او اغه ګونګې دې ړوند او ګونګې دې لکه سوک دې اغه منافق دې چې د حق خبرن اړون نه اغه کون دې او ګونګې دې اغه کون او ګونګې سوک دې اغه منافق دې چې حق ناوري پوه شو کنه او حق نه وای نو دغه منافق دا ګونګ دی او دغه دی کون دی عند الله پنځ د الله تعالی باندې اسم هغه کون دی د حق نه البکم غلام ده دو چانا هغه کانه د حق نه البکم البکم هغه ګونګیان د حق نه الذين اکسان دی لا یاقلون چې هغه عقل نه لري نو زړیم کار نه کوي وګونیم کار نه کوي جبیم کار نه کوي ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم کچرته الله تعالی مندل وی الله تعالی پوه شوی په دې کې خیرن ها د په خیر باندې لا اسمعهم نو خامخا اورولي به دوی ته خو ولو اسمعهم کدوی ته اورولې وی حق لتولوا نو دوی به مخ اړولې وی وهم معرضون او په داسې حال کې چې دوی همیشه د حق نه مخ اړون کړي دا آیات طالبان ملګری چې کوم علماء ملګری پکې هغه په دې آیات باندې کویږي با چې دا آیات ته قران کریم کې دا مشکل او آیاتونه نه دي چې هغه فنی لحاظ سره چې دوی په دغه سوال کې چې دا خو منطقي قضیه ته جوړه شو قیاس استثنایی او قیاس استثنایی دې په دې شکل باندې جوړ شو چې نتیجې خطا راځي څنګه چې هغه لا اسمعهم لو اسمعهم دا په کوي حد اوسط شو دا لري شو چې دا ته لری کې معنی دار دي چې لو علم الله فيهم خيرا لتولوا اے ک الله په دې کې خیر ومندنو دی به مخواړی نو دا معنی خو بیا خطا راځي صحیح شو دا وای الکه تو ته وای قیاس استثنایی ته ما جوړاوا نو په دې کې بیا مفسرین شروع دي منطقيان خصوصا هر یو لګیا دي چې دا دا صورت د قیاس استثنایی نه دی خو بیا چې کم شکلونه جوړ کړی دي ټول سره ګډ وډ دي حتی امام رازی رحمه الله په ډیر لوی فلسفي او منطقي مولا د تفسیر کبیر والا فغم دي دا کې داسې حل نه دی کړی چې سړی په زړه یخ شي صحیح حل چې کړی دی هغه آلوسی کړی تفسیر روح المانی کې نو هغه داسې وایي لو علم الله فیهم خیرا لا اسمعهم ک الله تعالی په دې کې مندل وی خیر نو دوی ته به اورولیو ولو اسمعهم بدون وجود الخير فيهم ولو اسمعهم بدون وجود الخير فيهم کچرته الله ورته بغیر د دینه ته په دوی کې خیر نشته یو او راولې ورته لتولوا ندی به مخ اړولې وي پوښې په لوس کنه که خیر پکې نه وي او بیا ورته الله راولې وي نو هغه وایي لومبنه اسمعهم چې دغه مطلق دی او دویم اسمعهم چې د هغه مقید دی په خیر په عدم خیر مو هغه مطلق دی او دویم مقید دی په عدم وجود د خیر باندې نو لہذا دا دوړ حدی اوسط نه جوړیږي حدی اوسط خو په دواړو دغه کې په صغرا او کبرا کې شریک نه کنه او دا مشترک نشو لا تولوا نو دوی به مخړه ولې بس دا لن مرته ځکه وی چې دا اسان ځکه وی وهم معرضون او حال دا چې دوی مخ اړهون کې دي همیشه د حق نه یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله اے دریم قانون راشه ته جهاد کې نو څنګه به جهاد کې په کم قانون په کم اصول به کې وای اصول دادی یا ایه الذین آمنو اے مؤمنانو استجیبوا لله قبل وی حکمونه د الله تعالی ور رسول او د رسول د الله یا جواب ورکوي الله او رسول ته اذا دعاکم کلم چې تاسو را وبلی لما هغه کار تا یحییکم چې هغه کار تاسو را ژوند دی کوي هغه کار عمر ژوند دی کوي کم کار دی هغه د الله دین دی پوه شو کنه نو چې الله او رسول حکم وکړو نو بس فورا هغه ته پاسا چې بس دا منم دا نه چې بیا خپل عقل استعمالو ما پوه شو اوس د الله او رسول حکم خود رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټیم کې چې هغه موجودو نو هغه چې بس صحابي ته आवाज وکړو نو صحابي ته ویوي چې نفل مات کا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم आवाज ته کوم جواب ورکاوه لیکن په اوس وخت کې احکام د شریعت او د الله دي احکام د جهاد او دا ټول دي نو چې په څه ټیم کې تا ته فرضي حکم راغی فرضي حکم بیا ته کې دا مکه وته ته په خپل عقل چې نه زما خو دغه شانتي خیال دی زما خو داسې فکر دی نه نه بس استجیبوا لله والرسول کامل مت دغه تسلیم کامل منقاد ان الدین عند الله الاسلام قانون د ژوند د الله په نسبت باندې سره کامل تسلیم اول او سره ټیټی دا چې بس مکمل سرقته کچ د الله حکم دی بس منم د رسول الله حکم دی بس منم نو استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم لما یحییکم بعد خاص کړ د جهاد پوری بعد دا څه کړ د عام کړی دی چې دا هر حکم ته شامل دی پوه شوې هغه یو عالم ته لوی عالم هغه ته یو صوفي بزرګ راغی د دې بزرګانو مراقبو کې د صوفیانو یو طریقه وي دغه ته وي جمع ورته وي سو ته وي جمع جمع دي ته وي چې په داسې یو حالت کې ته ور ډوب شې کنه چې بالکل الله دې بس په تصور کې مکمل بس ته د الله سره مخامخ په تصوراتو کې وی که زه په حالت د جمع کې وم کنه نو او اذان شو نو زه مونږ کوم او کې نه کوم مونږ تلار شم جمع تا او کلار نشم هغه کوي وی ته په حالت د جمع کې هغه په تصوراتو کې خبره ده کدا عرش د لاندې ولاړ یو اذان شو کنه نو ځان مونږ سره سوا پوه شئ استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم چې کله د تاواز وکړو نو بیا دا هغه واس پسې ورځه بیا دا مکوا د دې وجنه جنید بغدادي رحمه الله فرمایي کنا چې اولیاء د الله تعالی چې وی کنا دا وای دوکباز خلق هغه په یو رنگ کې وي او اولیاء د الله تعالی رنگونه بدلی رنگونه څه کوي بدلی د رنگونو بدلولو سمانه نه څنګه رنگونه بدلی منافق سره رنگونه بدلی نه نه هغه وای داسي چې د الله کم وخت کم حکم دی پکې ولاړی یو دوه کبات سره هغه چې ځان له یو طریقو نیول او پاره کې داغه دند چلیدا او عزت پکې جوړو نو بس هغه هغه ته ناس دی بس وېدا کاروبار دی پوه شو کنه هغه پکې ناس دی لیکن چې کم سره د الله دغه دوستی نو چې هغه ګوري په یو وخت او په تبلیغ کې رواني نو په بل وخت په جهاد کې رواني نو په بل وخت کې بیا په مدرسه کې ناس دی نو په بل وخت په جنازه کې نو په بل وخت بیمار ته رواني نو هر څه کې چې الله حکم پکې پوره کیږي او ثواب پکې ملاويږي هغه ته ورزي واعلموا پوشی ان الله یحول بین المرء یقینا الله تعالی یحول بین المرء ها حائل کیږي پخپلا بین المرء پمیان د سړی کی یا یحول پرده راولی الله تعالی بین المرء پمیان د سړی کی وقلبه پمیان د زړه داغه کی اے الله تعالی دې ته وره د الله تعالی د سړی او داغه د زړه ترمن د سراولی پرده راولی څنګه څه مطلب څه پرده راولي پردي مطلب دا دی چې د الله حکم قبل وا که په اول فرصت کې د قبول نکو نو بیا ګور الله مهر لګي نو چې مهر لګي د پرده براتي ستاو د ایمان ترمنځ نو بیا به درته نصیب کیږي لکه سورته انعام کې چې تیر شو ونقلب افئدتهم وابصارهم کما لم یؤمنو به اول مره مونږ د دوی د حق نظرم اړو او سترګم اړو ولی اړي کما لم یؤمنو به اول مره ځکه چې اول ځل نه دی منلې چې اول ځل نه دی منلې اوس ورته نه راپریدم الله وی نو د دې وجنه نو دا دغه دی وعلمو پوشي ان الله یقول بین المرء یقینا الله تعالی پردرا ولی فمیان د سړی وقلبی فمیان د زړه دا وی کې او د حق وی دا عام دی نو بیا داغه د زړه او مطلب دا دی چې د زړه تمنا چې سوي ایمان یا کفر هر چی چې ویني الله تعالی ګوره مؤمن چې بچته او الله پرده شوی دی د ګناونو او د چا په میانس کې د مؤمن په میانس کې د کفر او د مؤمن په میانس کې او کافر چې په کفر باندې کلک دی نو الله ورته پرده شوی دی د ایمان او د کافر ترمنځ وانه الیه تحشرون او یقینا الله تعالی چې خاص هغه طرف ته تاسو جمع کولې شي واتقوا فتنه اوس وای چې ګورا دا د الله حکمونه معنی ولی که د الله حکم دی ونه مانو جهاد دی ونه کو نو ظلم به عام شي فتنه به عام شي نو چې ظلم او فتنه عام شي نو بیا د الله تعالی عمومي عذابونه را شروع شي واتقوا فتنه او یریږي تاسو ځان بچ کی تاسو بل جهاد لغوي نتفی وی بل جهاد په جهاد سره فتنه دا عذاب د دنیا نه لا تصيبن الذين چې نه رسیږي عذاب هغه کسانو ته ظلمو چې ظالمان دي منکم تاسو نه خاصتا صرف صرف ظالم ته بیا عذاب نه عذاب د الله چې راشي هغه عام وي ښا واعلموا پوشي ان الله شدید العقاب چې یقینا الله تعالی سخت عذاب ورکوونکی دی په دې وجه باندې علما وای کنا چې نبی صلی الله علیه وسلم او جهاد دا رحمت دی جهاد سره دا رحمت دی ولی چې په کومه علاقه کې ته جهاد وکي نو د یو څو کسانو خو ټیک ته قتلان وشي خو خلک د عمومي عذاب نه بچي د عمومي عذاب نه الله تعالی پاغي باندې عمومي عذابونه په جهاد باندې او چې کله دا چې چې دا جهاد نه په کومه علاقه کې بیا الته د الله عمومي عذاب راشي نو عمومي عذاب او عمومي غصه د الله تعالی بیا عمومي نه هغه بیا خطرناک دی ځکه هغه بیا خپل جماعت ته پکې نه ګوري خپل جماعتونه هم پزما کدن نه کوي قرانونه هم سره پزما کدن نه کوي نو سړی موجني نو زنانم وجنی ماشومانم وجنی هغه ارته بیا پکې غرق شي د زلزلې چې راشي طوفانونه سیلابونه چې راشي تاسو بیا کتل نه دي د ماشومانو په ګېډو کې بیا دغه د زنانو په ګېډو کې هغه ماشومانو په بیا قتل کی بیا داسې خطرناک فتنه او عذاب بیا راځي نو چې جهاد کې ته نو الله تعالی دا عذاب دفع کوي ګوره دا لګ لګ ادب سوي په دې سره الله تعالی ډیر عذابونه دفع کوي بنی اسرائیل کې یو عالم د هغه په بچو کې چې کوم دی نو هغه ډیر غټ درس نو داغه په بچو کې یو بچو چرتا یو جینې یو چړه ده نو دا ورته چې بچي داسې مکه وکنه ګوره دا غلطه طریقه ده وسم لکه په داسې نرمه طریقه باندې نی اوالو نسو الله تعالی ته پاغي باندې خفه شو وی ښا تا دا کار وکړو نو هغه عالم د کټ نه کټر او ګردو دماغ بهر راوتل او امر شو او دا ورته وی ستا په اولاد کې به تر قیامت پورې صدیق را نشي تا دې دوه سپېړې والے نشو پوه شوې نو ګوره دا دوه سپېړې وال چې کوم دی په دنیا کې کله دا رحمت وي ها دا رحمت وي واتق واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض بل ومع علته الانفال لله غنیمتونه د الله د پاره دی ولی تاسو په مکه کې د غنیمتونو د اغستو وای تاسو څومره کمزوري وای خو ما مدینه ته راوستي بیا ما مدد وکړو نو ګوره دا ځای ما درکو مدد مو ما وکړو لہذا الانفال لله غنیمتونه د الله په اختیار کړي واذکروا یاد کئ اذ انتم قلیل چې کله وای تاسو کم صحیح شو مستضعفون فی الارض کمزوري کړي چې وای فزما کې تخافون تاسو یریدای ان یتخطفکم الناس چې او بتختی تاسو خلق فآواکم نو ځای درک الله تعالی تاسو ته الله در لزای در کو مدینه منوره ته راوستي پاغي کې در کو ون و ايدکم بنصره او مدد یو کستا ته په مدد خپل سره قوت در کو بنصره په مدد خپل سره ورزقکم او رزق در کې تاسو ته من طیبات د پاک مالونه لعلکم تشکرون دې پاک تاسو شکر ادا کړئ نو الانفال لله غنیمتونه د الله په اختیار کې دي اوس راشه هغه دوی می دعوی ته لار شه چې ښا جنگ بکاو په کومه طریقه وای دا پکې یاد ساته یا ایها الذین آمنو ای مؤمنان لا تقون الله خیانت مکوئ د الله سره ور رسول او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د الله سره خیانت سره د الله تعالی حکمونه نه منل پاره کې ګډوډي راوستل د الله په دین کې بدلون راوستل د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت بدلول دا غي فضای باندې بدعت اختیارول دا ټول داسې دي دا خیانت کړه الله او رسول سره وتكونوا اماناتکم او خیانت مکوئ دام د لاله اند داخل دي وتكونوا خیانت مکوئ اماناتکم په امانتونو خپلو کې چې چاره سره امانت کې خو یو معنا دوی معنا وتكونوا خیانت مکوئ اماناتکم په ذمہ دارو خپلو کې چې کومه ذمہ داری تا ته ملاو شوې ده په اسلامي حکومت کې نو دا غي مطابق چې کوم دنه سکوا دا غي یا د الله تر طرف نم پتا یو ذمہ داری ده تبا یا د کور ذمہ داری بدی د دین مطابق او یا بل دی اوسو ملګرو مشری یا بل د الله پاک علم درکړي نو دا غي مطابق خیانت مکوا وانتم تعلمون او حال دار چې تاسو پوهیږئ چې دا خیانت ته نو پاغي هغه کار مکوي ولې دا خیانت سره د څه لپاره کوي نو دا هغه د پاره راته وای چې او دا خیانت چې ته کې دا روپۍ چې ته پټې خو خزلې پټې کنه پوچې بچولې پټې کنه نو دا کار مکوا واعلمو پوچې انما اموالکم یقینا مال نستاسو چې دي او اولادکم بچی ستاسو چې دي فتنه تندا چې دا سبب د فتنې دی دا سبب د امتحان دی دا امتحان دی یا فتنه دا عذاب دی پوچې لہذا دا مکوي وان الله عنده اجر عظیم یقینا الله تعالی چې عنده اغسر اجر عظیم اجر لوی دی دا دایره ته بیان کو چې ګورا په دې طریقه باندې سکوا جهاد کوا چې خیانت تکې نه دای بل قاعده ته بیان ته قاتلوهم جنگ کوا خو په کومه طریقه په دې طریقه اوس راشه بل قانون پنځم قانون د هغه دوی مداوی سره متعلق ها جنگ بکې کو تقوا هم په ځان کې راولي وسره ها تقوا بکې یا ایها الذین آمنو ای مؤمنانو ان تتقوا الله کچرته تاسو تقوا وکړه د الله نه د الله تقوا د کفر نه ځان ساتو شرک نه ځان ساتو د ګناہوں نه ځان ساتو د الله تعالی احکام د اومن دا ټول تقوا ده یجعل لكم فرقانا نو سبو کی جوړ درب کی الله تعالی تاسو لرا فرقانن فرقانا معنی څه ده فرقان بعد وی فقه فرقان وی فارق بین الحق والباطل د حق او د باطل ترمن د جدائی راوستون کې نو فتح د فتح کې جدائی د حق او د باطل راشي یا دا چې فرقانا داس نظر به الله تعالی درکې داس نور باندې پزړه کې واچي چې تا ته به لوی فراست حاصل شي څنګه فراست برته حاصل شي چې تو به بیا خسرې بد سره غلط سره دا په پیجندې شي ګوره ښا دا الله تعالی دا فراست هغه چاله ورکی چې پای کې حقيقي تقوا پرته وي ښا ابن قیم وای رحمه الله وای زما مکه ته چې دوه جوړې ځوان دي کې دا په پلاو کې پتار کې نو زبر ته دا وېما چې دا د فاسق سړی جوړه ده او دا د مؤمن سړی جوړه ده ښا دا ما ته پته لګیږي پکې گناہونه تاسو یو معنا یا لری بکی تاسو نه بد حالات تاسو دریم و یغفر لكم او بخنه بو کی تاسو ته د دا درې فائدې خورته په سلور فائدې خورته په دې آیات کې ذکر کړي ها والله ذو الفضل العظیم الله تعالی خاوند د لوی فضل دی و اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک دا اوس بد فائدم د تقوا اے دا تقوا فائدم د تقوا باندې بچ کیږي خو ورسره علتم دی هغه اتم علت اتم وجه الانفال لله غنیمتونه د الله په اختیار کې دی ولی دا نبی صلی الله علیه وسلم راغ مدینه ته نو د فتح حاصله کړ تاسو غنیمتونه ونیول دې چا بچ کړو د مکینه پراوتو کې دې چا بچ کړو نو هغه واقع بیانې و اذ یمکر بک الذین یاد کا پاغه وخت کې یمکرو چې مکر کو چل جوړو بک ستا په بارا کې جرګه کولا الذین کسانو کفرو چې کافرانو لیثبتوک دې لپاره چې تا بندي کی او یقتلوک یا دې لپاره چې تا اوجنی او یخرجوک یا دې لپاره چې تا وباسی هغه وګدا واقعیا د په دار الندوه کې ابو جهل شورا راو وخت وی تاسو راشي د دې سړي خو مونږ ډیر تنګ یو نو دا مشوره کولا یو پکې رائے ورکړه ابو البختری وی بندي کوي پوه شو کنه بل رائے ورکړه وی د کلی نه وباسي پوه شو دا ابو جهل رائے دا وخت لې کوي په دې دوران کې چې دوی مشوره کولا نو یو بوډا سړی را دم نشو چې را دم نشو دې سره کې ناس ته دوی وته وی بابا ستړي مشي زمون خو مشوره او زم تاسو سره په دې غم کې شریک ما پوه شو خاوي ته وی زس تاسو د نیکونو سره می تعلق او تاسو ما نه پیژنې د ما ډیر عمر دی دا ابلیسو پوه شو شیخ نجدی وې د نجد یم د نجد نه راغلی ما خو وې زستا سره په دې غم کې شریک ما وې څنګه هغه دی وته وی چې را زمونږ ته خدا واقع را پیښ خره وستا سم مشوره دن دوی چې مشورې پیش کولې نو چې یو وی وی باندې به کو نو ابلیس په وجړل وی وی ول جاړي هغه به وی زکه به وجړل چې قوم مضبوط ته ملګری کلک دي نو سبب د بند نظر نخلاص کی د ما علاقې ته براشي ما ته مشکل جوړ پوه شوې نو بیا به هغه وی د علاقې نه به وباسو نو بیا به ته وجړل وی چې تاسو وباسئ خو ما علاقې ته براشي نو د ما علاقه بربادای نو دریم پکې وی قتل به کوی دا مشورم سیدا خدا خبره ده چې چلی درځي څنګه به وج نه تاسو خو دې ملک نو قوم قبیله بنو هاشم ډیر مضبوط دي بیا به درنه انتقام اخلي نو یې څه چلو کو نو یې زبر ته چلو کم داس چلو کوي چې دا تاسو سو قبلیه نه قبلیه ما سیوا د بنو هاشمونه نو تاسو دا چلو کوي چې دا نه قبلیه را جمع شي په یو وخت باندې چې ډیر او د کورنا نو تاسو په گزار وکړي نو چې ټول په زخمونه جوړ کړي او قتل کړي نو د قبیله د نه قبیلو سره بیا جنگ نشي کولای نو دیت په قبول کې روپۍ ولا ورکړي او خلاص پښې ته نه دا ترتیب جوړ کو الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته امر وکړو چې لوزه د شپې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وته د محاصره کړي وا سارا پورال ته دغه دا هغه واقع طرف ته اشاره ده ليثبتوک او يقتلوک او يخرجوک ويمكرون او دوی تدبیر جوړو د پاره د قتل ستا ويمكر الله او الله تعالی تدبیر وکړه د پاره د بچولو ستا والله خير الماکرین الله تعالی بهتر تدبیر کوونکی دی و اذا تطلع عليهم آیاتنا دا اوس د تقوا هغه نفي اثر چې چا کې تقوا نه هغه کې دا مرزونه بیا هغه کې دا مرزونه او دا د جهاد اسباب لري چې دوی سره جنگ زکه کوي ګوره دې داس خبرې کوي و اذا تطلع عليهم آیاتنا کله چې ولستې په دوی باندې آیاتونه زمونږه قالو دوی قد سمعنا یقینا من واوریدو لو نشاء کچرته مونږ وخت ویل قلنا مثل هذا نو مونږ بم دغه شانته ویلې دا چې قران به مونږ هم جوړ کړی وي ان هاذا وین دا قران الا اساطیر الاولین مگر د دروغ کیسې د پخوانو دي دا د پخوانو د دروغ کیسې شروع کړې دي دا چې مونږ هم جوړول شو دا چې مونږ هم ویل شو حالان کې چیلنج وته قران ورکړو لس سورتونه دا چې قران راوړي دا چې نشي راوړي لس سورتونه راوړي لس نشي راوړي یو قراوړي یو هم نشي راوړي خو اسی به زدن دا خبرې کولې نو دا دغه یو ان هاذا الا اساطیر الاولین دا نن نیم وای کنه وای دا مړه د زړې زمانه د پتر د کان د دور قوانین دی وای تاسو مونږ باندې دا معنی ام دا خبره ده ان هاذا الا اساطیر الاولین دوی دا وای چې دا دروغ او کسی په خوانو دي و اذا تطلع و اذ قال اللهم ان كان هذا هو الحق دای بل دغه دغه دای بل نقصان دی دوی تقوا په دوی کې موجوده نه و نو دا اثرات کفرات لري یاد کفاغه وخت چې اوې دی خلقو اللهم دی مکی والا وی اے الله ان كان هذا هو الحق کچرته وی دا قران الحق رشتیا من عندك له طرف استانوي فامطر علينا حجاره من السماء نور اوره فمون باندې حجاره کانی من السماء له طرف د اسمان نا او اتنا یارا ولا مون تبع عذاب الیم عذاب دردون کې دا دعا کول الله مون خدا خیال نشته چې دا قران ستاره طرف دی خو که ستاره طرف دی نو فمون یاد اسمان نه کانی را وروا او یارا باندې سره عذاب دردناک را ولا عجیب خلک دا نه وای ښا چې الله کدا حق نو بیا موږ هدایت وکړي طرف ته نبی او را باندې کان را وروا نو داسې بدبخت خلکو دای بل دا و ما کان الله ليعذبهم وس الله عذابي ولنا چې دا کان په نرا وري الله ولنا عذاب ول الله وی وجد هذا و ما کان الله ندی الله تعالی ليعذبهم چې عذاب کې دوی وانت فيهم او په داسې حال کې چې ته په دې کې موجودي چې ته موجودي نو پیغمبر په موجودګۍ کې الله تعالی قوم نه عذابي خا نو د پیغمبر د وتونه پس هم بیا دوی دوه کاله ژوند دیو کنه په بدر کې بیا په عذاب راغی نو دا بیا په مینس کې ول الله نه دا کول الله وی وما کان الله معذبهم نه الله تعالی عذابون کې دوی وهم یستغفرون او په داسې حال کې چې دوی بخنه غواړي د الله تعالی نه الله نه دوی بخنه وخت کافر نه بعضی وای دا په اعتبار د بعض سره دی چې مکه کې مسلمانانو هغه بد الله نه بخنه غوښتي نو هغه مراد دی او بعضی وای چې نه کافر وبس طواف کولو نو دا به وی غفرانک غفرانک الله مونږ ته بخنه وکي الله مونږ ته بخنه وکي دا به وی و ما لهم الله يعذبهم الله اوس څوک به وای چې الله تعالی دا کافر ولې عذابي دوی خو مسجد حرام سکی تعمیر کوي د مسجد حرام خدمت کوي نو الله تعالی بیا ول عذاب یې جواب کوي الله وما لهم سشوی دوی لرا سب وجد بچ کې دود دوی دا الله يعذبهم الله چې نبی عذاب دوی لرا الله تعالی وهم يسدون او حال دا دې چې دوی بندي مسلمانان عن المسجد الحرام د مسجد حرام نه د مسجد حرام نه مسلمانان بند کړل دا خدمت به سکے چې اهل حق ته نه بند کړل وما كانوا اولیاءه او ندی دوی دوستان د الله لیکي دوه معنی دي یو وما کانو اولیاءه ندی دوی متولیان متولی خو پیژنې کنه هغه د جمعه ته دغه چارج چې سنبالي پوښوي ندی دوی متولیان د دې مسجد حرام یو معنی دا ده دوی یو معنی دا ده وما کانو اولیاءه او ندی دوی دوستان د الله الله وی دا زما دوستان خو نه چې د بینه وجنم ان اولیاءه ندی دوستان یا متولیان د مسجد حرام یو معنی یا دوستان د الله الا المتقون مگر متقیان دي دوستان د الله سری دا متقیان دي ښا په دې ځای کې اهلوسی وایي تفسیر روح المانی کې وایي ان اولیاء الا المتقون للمجذوبون ولا المجنونون پوښوي مجذوبان او مجنونان وایي نه دي د الله دوستان دوستان د الله متقیان دي پوښ کنه هغه مجذوبان یو قسم نه کنه ملنګان غونځان یو شی جوړ کړي بیا سوی و مونږ او د ایمان دغه دی دا معنا تعقید دی او بس دا د خلق وته ډیر بزرګی دا دلته الحمدلله نشته دی پنجاب ته تیوار ته دا ګان به ویني نو دا ګندونه وای وای دا د الله دوست او بربند ناس دی دا د الله ډیر لوی ولی دی الله وای ان اولیاء الا المتقون دوستان د الله سوق دی هغه متقیان دی دا خلق پس دی او بیا دی لاندې الوزی لوی تفصیل کړی اوس ترغیب ورکی تقوا طرف ته او دا وای چې په دې کافرو کې تقوا نشته نو چې او دا جواب د سوال دی الله ولی دا مشرکان عذابای مشرکان خو بال تک عبادت کول د بیت الله طواف به کول پرونه تما ویلو ابو جهل به باقاعده ابو جهل 50 حجونه کړی او 50 حجونه او په حج کې به دانو چې نه الله نه منو دا وینا وی لبیک اللهم لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك الا شریکا هو لك تملكه وما ملك دا به سره صرف یو زیاتو پوش نور به ټول لغه لبیک په ویل دغه تلبیه به ویلا دغه شانتی ابو جهل چې کوم دی هغه خو په دې کې تم په بدرګۍ مشهور چې کله بیت الله جوړولو او ورانولو وی دا نه وی جوړو نو هغه دغه شو د جاهلیت په وخت کې نو هغه وخت کې په هغه بیت الله باندې د پاسه مار راغی خامار پکې ناستو نو ابو جهل مخ کو درې د دعا یو کوي الله که چرته مونږ دا ستا کور د دې لپاره ورانو چې خی جوړ کو نو الله تعالی بیا خدا خامار لري کی نو غټ دغه راغې باز راغې مرغ راغې هغه ماری اوچت کړو بیا ابو جهل هغه بیت الله شریف دغه کړو غټي راکوزي کړی او دا غي نه پته بیا دوباره جوړ کړه ا بیا په کې شرط لګو وی حرام مال بنه راوړي که چا حرام مال راوړو د الله په کور کې غم نه استعمالو نو هغه حلال مال کم شو نو اوسم کتاب خیالو کې حتیم ورته وي هغه تیس ته بیت الله پاتې ده کنه هغه بهر طرف ته ده اف دی و د باندې چې هغه حلال مال کم شوی و ما کان صلاتهم اوس څوک بدا وای چې دوی خودم را عبادتونه کوي دی ولې الله عذابي نو جواب کوي و ما کان صلاتهم نو منذ دوی عند البيت پنځ د بیت الله باندې د بیت الله په خوا کې الا مکان مگر سیتیان دي شپېلې دي نو بعد وای دای کول قرطبی وای بعد خلک اوسم دا کنه په جمعاتونو کې اتن واچي نو دغه څه سره وای دا کفار مکه هم دا کول او دغه وای چې نه دا مطلب دا دی چې د دوی د دې منځ داسې به حیثیت منځره چې دا پیلی فائدہ شته د دې تلاش پر کول وسه فائدہ بیا به نه وي څنګه چې د دې فائدہ نشته نو دا رنګ د دې منځ د دې کافرم فائدہ نشته ولی ځکه عمل صالح بغیر د عقیدی صحیحینا دا فائدہ نه ورکي چې کله ستاسو عقیده صحیح نه وي عمل صالح هیڅ فائدہ نه درکي ها فذوق العذاب نو اوسکه عذاب بما کنتم تکفرون په سبب د دې باندې تاسو کفر کوي ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله دا اوس د دوی د تقوا د نفي هغه بل اثر دی چې تقوا ته کې نشته دی نو بل نقصان دی دی ها بل نقصان دی دی چې الله مال نه قبلې یقینا نا کسان کفرو چې کافران دي ينفقون اموالهم خرج کوي مالونه خپل ليسدوا عن سبيل الله دې لپاره چې خلق بن کې دلار د الله نه ډالر تقسیمې کړه مجاهدینو کې تقسیم کا چلک د الله د لارې jihad دین نه خلق بن کې فسينفقونها نو الله وای ذره چې خرج کوي به ثم تكون عليهم حسرتا بیا بدغه خرچه په دوی باندې ارمانی چې وای تمره به خرچه وکړه او بیا څه فائدہ را نکړه پاکستان په بارا کې دا وسو ویلې ډونلډ ټرمپ ویل کنه چې بلین اینڈ بلین ډالر په بلیونونو ډالر نو ورکړل څه فائدې و نکړه ثم تكون عليهم حسرتا الله وای دغه ډالر دغه پیسې بیا په دوی باندې ارمان وی نو ثم يغلبون د دین پس بیا دوی مغلوبه کول شي شکست ورته ملاویږي والذین کفروا کسان چې کافران دي په آخرت کې لا جهنم یحشرون جهنم طرف ته جمع کول شي لیمیز الله الخبیثا دا جهنم ته چې الله بوزي نو څه ورته راکړي الله وی لیمیز الله الخبیثا دې لپاره چې جدا کې الله تعالی غ پلیت کافر من الطیب دا غ پاک مؤمننا ويجعل الخبیث او وګرځي غ خبیثان بعضه بعض داغینه علی بعض د پاسه د بعضو فیرکمه جميعا نو دلی کی دا ټول اے روکام عربی د فلت زمون پښتو کې ورته دلی مونږ وایو دا غنم چې کله د میدار وری بي کنه نو بیا راوړ نو چې کله پریشر ته راکای نو په یو ځای باندې راجم کینو هغه څه چې جوړ کی نو هغه ته مونږ دلی وایو چې تاسو وته سوې خدای خبر ها پی پی سیشوا فیر کومه جميعا فیجعله فی جهنم نو او به ګرځي او به ګرځي بیا په جهنم کې اولئک هم الخاسرون دا کسان تاوانیان دي قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف اوس بیا ترغیب ورکی دعوت ورکی وو پریک دی بس دا خبره پریک دی دا کفر مو سره خره لکه ایرانی ولیدا چې خامخا پس رواني قرادی توبه وباسي قل ورته وای للذین کسان ته کفرو چې کافران دي ان انتهو کو چرته دوی منشو د کفر شرک او د قتال د مسلمانانو نه دا ټول په کې وای یغفر لهم نو وبخل او بخل شي دوی ته ما هغه ګناونه قد سلف چې یقین چې هغه مخکې تیر شوی دي مخکې تیر به ورته معاف شي ځکه الاسلام يهدم ما كان قبله اسلام نه مخکې چې سړی څه کړی هغه بس ختم شي په اسلام باندې و ان يعودو که دوی واپس شو دې کو پرتا دي شرک ته یا ټیم چې په دې باندې فقط مدد سنت الاولین نو یقینا تیر شوی دي طریقې د پخوانو طریقې د پخوانو څه مطلب دی سنت الله فی عذاب اقوام الاو فی عذاب الاقوام الاولین طریقې د الله تعالی په عذاب د پخوانو قومونو کې دی الله وایي ما پخوانی قومونه څنګه څنګه عذاب کړی دي هغه شان به دوی عذاب کوم اوس راشه وقاتلوهم حتا لا تكون فتنه هغه دویمه دعوه د صورت الانفال لله ولا دعوه وا اوس دویمه دعوه وقاتلوهم جنگ کوي د کافرانو سره حتا تر دې پوري لا تكون فتنه چې باقی پاتې نشي شرک شرک پاتې نشي ښا صحیح شو فتنه معنی مې تکړی سورته بقره کې تقریبا قران کې په دویش تومانو سره صد پاسا دا سره راغلي دي په قران کریم کې دلته د فتنې نه مراد بعد وی څه دی شرک دی ښا خو دلته د فتنې معنی شرک خو دی خو په کوم انداز هغه رسول ته ویم و یکون الدین او شی دین کله ټول پټول لله د الله لپاره دین ټول پټول خاص د الله دین قائم شي د الله نظام قائم شي نو چې ټول پټوله چې فتنه ختم شي نو نظام ټول د الله شي نو چې فتنه وي نو یا به د الله نظام د سره نه وي یا به وي خو تقسیم به وي سبب تقسیم به وي نیم به د الله وي انیم به د چاوي د غیر الله وي زکه دی دا کې مجموع فتاوا وي اذا كان الدين بعضه لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله کله چې دین بعض د الله د پارشي او بعض د غیر الله د پارشي نو جنگ فرض شي تر دې پورې چې جنگ چې څه شي دین ټول پټول د الله د پاره شي دین څنګه تقسیمي یا روایا مون کوی نه تقسیم دار وګور جمعه ته مدرسه دا خانقاه دا تبلیغی مرکز له دا ټول برقرار دي بس دین خو پورا په پورا د الله دی نو نه د الله څنګه د الله دی دین خو نیم چې کوم دی کفار ورتان اغست دی په داو کې تورشه تورشه دغه ته د کفار د موجوده نظامونو کې چې کوم محکمې دي ته هغه ته ورشه هغه کچرای ته ورشه پاغه کې د چا قانون روان دی ته مارکیټ ته ورشه چې اغستل او خرڅول کیږي پاغه کې د چا قانون روان دی پوښوي ته ورشه د کورنی قوانینو ګره پاغه کې د چا نظام روان دی دا دین خو نیم کړه دی ما خو تاسو ته وی سیکولرزم دی سیکولرزم خو وای دی ته چې دین تقسیم کی مال الله لله و مال القیصر للقیصر چې کم د الله وی هغه به د الله وی کم چې د بادشاہ او د حکومت وی هغه به د حکومت وی د الله پاغه کې به بادشاہ ګوته نه وی او د بادشاہ پاغه کې به الله ګوته نه وی مونږ وای نه نه نظام بټول د الله تعالی وی و یکون الدین کله لله دین بټول پټول د الله د پاره کې خو د دې لپاره به کوم لار اختیاریږي نو لارې ورته وکړه وقاتلوهم چې دغه شانته حالت راغی کلا تا اولی ته دین تقسیم شو نو قاتلوهم بیا جنگ کوا چې جنگ دی وکړو نو نتیجه به دار او چې دین بټول پټول د چاله پاره چې الله د پاره شي فإن انتهوا کچرت دوی منشو ها د دې شرک نه د فتنې نه فإن الله بما يعملون بصير نو یقینا الله تعالی هغه تبانه چې دوی عمل کوي بصیرون لیدون کړي و ان تولوا او که دوی مخ واړول دا غینا فعلموا پوشي ان الله مولاکم چې یقینا الله تعالی مددگار تاسو دی ان الله مولاکم یا الله تعالی مالک تاسو دې نعم المولا خمالک دې خم دوست دې و نعم النصير او خمددگار دې تر دې پورې دا د سورته انفال لومبه باب ختم شو په لومبي باب کې سو وای په اول کې دعوا وا بیا ور پسې د مؤمنانو ته ترغیب په دری امور سره بیا د مؤمنانو صفات او پینځو دا غي نه پس مؤمنانو ته بشارتونه او پینځو دا غي نه پس د دغه دعوی چې غنیمتونه د الله دي دا غي د پاره اته وجه ذکر کړي صحیح شو او چې دا دعوه چې جنگ وکي د الله په لار کې دا غي د پاره 15 قوانين ذکر کړ چې په دې طریقه به کې په دې طریقه به کې اوس د دینه